سورة الماعون دا مکی سورت دی او دا د سورې تکاثر نه پس نازل شوی دی په حالت جمعي کې 107 نمبر سورت د قران دی په حالت نزول کې ولسم دی ما قبل سره ربط سره ما قبل کې بیان د امر به عبادت البيت دی او ذکر د اسباب د هدایت دی او په دې کې ذکر د مقابله دا غي دی او هغه مکذبون منافقون دي او بیان د عبد فی الافعال دی موضوع څه ده امارت المکذبین او منافقین ها خلاصه عین موضوع ده او دا صورت کې په دې کې 25 کلمات دي بګي ها هوا آیاتونه او 25 بګي کلمات دي 111 دا بګي حروف دي تربل 1 111 دا بګي حروف دي نو فرمایي ارایت الذی آیاتوی نه الذی هغه کس لرا یکذب بالدین چې دروژن کوي دین لرا چې دروغ جوړي په دین باندې ځانونه خای ويمنعون الماعون او منکوي يمنعون الماعون سیز د ورکول د استعمالولو هغه منه کوي د ورکول شی دی منه کوي اتان کیونه لکه څوک چې نه راوړي به ونه شي الکه وي دغه ته کنټرول کنه نشي ورته ما تشته او شته هغه ور کوي او دا اتان کیونه کنټرول چې لګي وبو کې کم هغه د کې ځوان دی هغه کې وکړه ما سره نشي نو دا فرمایي سورۃ الکور